ایشوا اوس د دې ځاینا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا د دې ځاینا بل باب شروع کیږي ها او دا باب برسیږي تر هغه آیت نمبر 43 درې سل وختم آیات پورې رسیږي ها په دې آیات کې څه دي ګوره په دې آیات کې نور څه نشته په دې کې صرف زواجر دي څه چي دي زجرونه دي زجرونه کوم پیجندل کنه هغه راتل هغه بد اخلاق بد اعمال بد افعال بد اقوال چې چا کې وی هغه ذکر کول دا چا ذکر کوي دا اوس د منافقانو بد خوینه ذکر کوي بد اخلاق ذکر کوي په سبب کې د دک قوانینو سره متعلق دا نلس قوانین چې ذکر شو د کورنۍ متعلق د الله تعالی قوانین ذکر شو په دې کې نقصان څوک راولي منافقان راولي منافقانو کې د دې په مقابله کې کم خوونه دي کم اخلاق دي پکې هغه ته ذکر کړي نو لس اخلاق لس خوونه د دې برته بد ذکر کړي هغه چې ذکر کړي تر آیت نمبر 38 پورې نو دا هغه نه پس به بیا سو کې بیا به دوی ته یو بل زجر ورکي او په اعراض باندې چې دوی مخ اړای د ایمان بالله نه د الله نه باندې ایمان نه راوړي دا هغه نو ورستو بیا د ما قبل تاکیدو کی په سلوختم آیات کی په یو سلوختم آیات کی به تخویف او دمکی به ورکی دمکی به ورکی چاته کافر ته یو سلوخ او دو سلوخ کی په دری سلوختم آیات کی به بیا تا ته دو سیزونه ذکر کی چې په دې قوانینو به عمل راضی خو دو مرزونه به ځان نه وباسي دو سیزونه په ځان کې راولي یو په ځان کې علم راولي نو دا برته په درې سال وختم آیات کې نو اول لس دغه دي بد خوونه دي لس قبایح دي د منافقانو چې هغه په دې قوانینو کې مداخلت کوي بیجا او دویم په دویم سلسله کې بیا غي ته تخفیفات او په اخر کې بیا دغه ښه ګوري ورته ان الله لا يحب یقینا الله تعالی نخوخی من اغسو کان مختالن چې ویغه متکبره هغه سوي متکبر وي په هغه کې تکبر وي خیال ور سړی وي ځان ته خیال وي نو ګوره هغه دا قوانینو باندې عمل نه کوي دا منافق کار دی هغه دی قوانینو باندې دا هغه دومره خیال ور سړی دی هغه نه د زنانو خیال ساتي نه د یتیمانو خیال ساتي نه د ماشومان خیال ساتي هغه ظالم سړی فخورا او د ځان ستاینه کوونکې ما تاسو سره فخور معنی کړی وا موږ ورته دوزن وایو تاسو ته غورلی په کوونکې وایي پوه شئ فخور سره هغه سره دی چې هغه د ځان ستاینه کوي بس کې رښتیا یې کړو خو ما فلانی وخت دا چلو کو دا تر مې وکړو نو دا فخور سره چې دا اکثر همیشه دا ډېر بیکار سره وي او د د چا سره معاملې سمنی نه یتیم سره نه مسکین سره نه زنانو سره دا ظالم سره الذين دا داخلك کسان دي اوس الله وای دی خو تکبر او فخر کوي خو حال سره حال دار دا ګورا دریم صفت ته دا ګورا الذين دا کسان دي يبخلون چې دوی شومتیا کوي بخل کوي مال نه خرج کوي خدا بخیل سره دی څلورم صفت یو ګورا و یامر بخل خو بخیل دی هو یامرون الناس بالبخل او خلق ته حکم کوي په بخل باندې چې بل سړی لګ مونږ ته کې صدقه کوي چندګ ور کوي سکه دی وته یې سکه ځان له کار کتل لري پوښ کنه کینه فارم او دا سر کار لري شروع کړی دا هغه وکنه منافقان او صورت منافقون کې براشي دغه خلکو ته وی لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وی د رسول الله په دې ملګرو باندې خرچه مکو دا بلار چې دا کله به علاقه به فری دی پوه نو دا هغه خلق دي ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل او بل پټي ما هغه نعمتونه آتاهم الله چې ورکړي دي الله تعالی دوی ته من فضله د فضل خپلنا الله ورته خپل فضل نه په نعمتونه ورکړي دي مال ورکړي دي هغه پټي نیخ کار کوي خوار خوار بګرځي زړی جامې به چول یې لکه ولی انا بس یاره څوک نشته رسو حالان کې خا خزانه به کور کې ډکی کړي نه دا کار دا کار کوي دویم نمبر به دا کار چې ويکتمون ما آتاهم الله علم پټي خاص علم پټي بعد صلی الله الله تعالی علم ورکړي نیک کار کوي چاته نه خیغه کتاب چاته نه خی وي ودرګه چی خو شوي د تپتاو لګيږي بیا سبا ما ته دغه کیږي او ورا نیغ نیغ برا تکیږي نو بل صفات د رسش کافر شو د لیل کافرین کراغه والذین ينفقون اموالهم بل د بد صفات ګورا دا کسان دی ينفقون اموالهم مخکوي بخل کوي بخل کوي د سنا مال په مصارف شرعیو کې صحیح مصارف کې نه خرج کوي البته مال کله خرج کوي مو دی خو کله کله لنګرونه جوړ کوي کله کله دا ډېر خرچي کوي دا خلکو خو لیکن وی دا منافقان غوندي الله وی هغه د ځان د خودلو د پاره کوي فقط والذین دا کسان دی ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه پر رعا الناس د پاره د خودلو خلقو ته ځان ولا یؤمنون بالله او دوی ایمان نه راوړي په الله باندې په الله ایمان نه راوړي مطلب د الله د پاره خرچه نه کوي دای اتم صفت شو نه حمدار ولا بالیوم الاخر او نه پورز رستنی باندې ایمان راوړي یعنی اخرت له ترجیح په دنیا باندې نه ور کوي بلکې دنیا له ترجیح په اخرت باندې ور کوي و من یکن الشیطان لسم صفت وګورو هغه څوک چې وی شیطان له اغلرا قرینا ملګری فسا قرینا نو بد ملګری دا شیطان د د د ملګری څوک چې دا چاندی وال دی دا د شیطان انډیوال دی ښا پوښوي نو دا د دې ډیره بد انډیوالی دا نو دا لس صفات د دوی ذکر کړ چې او دا په دې قوانینو کې داسې قسمه خلق بخیلان خلق متکبر خلق فخور او د ځان ستاینه کوونکي خلق او دغه رنګ بل ته په بخل امر کوونکي خلق دغه د ریا لپاره مال خرج کوونکي خلق دا د شیطان انډیوالان خلق دا څه کوي دا د دې قوانینو څه کوي دې قوانینو کې به جا مداخلت کوي اوس چې ته وخت نشته لري اوس په دې باندې سړی بحث وکړي کنه چې آئینی قوانین ترا واخلې څومره چې وي دا په دې ټولو آئینونو کې او اساسي قوانینو کې لیکلي وي هغه ته تو ګورې هغه ټول د دې نه خلاف دي قرآن نه هغه چا لیکلي دي هغه دغه شانته ګنده خلکو لیکلي دي دا کوم چې قرآن بیان کړ قرآن تا ته د خلکو د زړه هغه مینځ د تخی چې دې کې دارامي توپ دې دې کې دارامي توپ دې دې کې دارې دار تخیخه وماذا علیهم لو آمنو بالله او اوس ورته زجر ورکي چې دوی ایمان په الله او په آخرت باندې نه راوړي او دا ترغیب ال ایمان هم دی و ما ذا علیهم او سنقصان او سو بال په دوی باندې سنقصان ورته لو امنو بالله ک دوی ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر په ورځ رستنی باندې وانفقوا خرچه کړي په وزن د یو ذری ذره وای چتا ذره باز وای د خاور او غنری نری ذرات یو شکی دی نه شګه نه د خاور او غنرو نرو ذرات ته وای باز وای سر میګه سوی هغه ته غنری نری سر میګی چې وی هغه ته ویل کیږي او باز وای چې نه ذره چې کوم دی هغه په بهر نه پر روشندان کې او په کړکۍ کې غن مر راځي داغه مخ ته د خاور او غنری ذرات سالي هغه ته ذرات وی ها الله وی ته دومره ظلم په چا باندې نه کوما و ان تکو حسنتن او کچرته وی حسنا یو نیکی کچرته دې سړی یو نیکی نیک عمل وی نو یضاعفها د چنکای الله تعالی هغه لرا و یؤتی او ورکه یغه تمل لدنه د خپل طرف نه اجر عظیما اجر لوی خپل طرف نه تعالی نور اجر ورکی هغه نیکی ورله د چند کی سمره ولا د چنکای الله فرمای من جاء بالحسنته څوک چې وکي یو حسنه یو نیکی وکي فله عشر امثالها نو دلاره په بدل داغه کې لس چند دی لس چند دی بیا چاله دومره اوچت کی چې سشي فی کل سنبلات مئات حبه و یو په وسره ورله بدل کی الله پاک دا کار کوي فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید دا اوس تخویف ورکی دمکی ورکی چې څوک دغه قوانینو کې څه کوي مداخلت کوي به جا الله غي ته دمکی ور کوي فكيفا نو سرنګ به حال دغه خلکو ډیر بد حال به دار پر د تعجیب دی ډیر ناشنا او بد حال به اذا جئنا کله چې مونږ راولو من کل امه د هر ډلنا بشهید یو گوا هر امت نه به یو گوا راشي یعنی پیغمبر دا امت به هغه به گوايو کې الله زما دی قوم دا خبره نه و منلې وجئنا بک او را بول مونږه تا علی هؤلاء په دغه منافقان باندې شهیدن گواہی کوونکې دک صفات والا منافقان چې دي پیغمبر په فورت د قیامت په دی باندې گواہی کوي چې الله دغه منافقان چې دوی د دې قوانینو مخالفت کولو پوه شئ خو دې نه کم مراد ابن کثیر وایي چې کم د رسول الله په زمانہ کې موجود منافقانو نو په هغه باندې بسو کې هغه گوايو کې دا نور الله ته معلوم دی هغه براونی سي یوم ایذن په دغه ورځ کې دغه د څنګه ورځ یوم ایذن په دغه ورځ کې یود الذین کفروا تمنا بکیا کسان چې کافران دي وعصوا الرسول او نافرمانی کړی د رسول په دغه قوانینو کې سبا وی لو تو سوا بهم الارض کاش کی برابر شوی وی په دوی باندې زمکا څه مطلب دوی خاور شوی وی او بیا دا خاور د مزکه سره ګډه شوی وی او بیا د زمکه په هموار شوی وی هیڅ پتم نه وی او مونږ د قبر نه نه را پاسول شوی دا د افسوس نه بکی ولا یکتمون الله چاوی نه د خپل خبره پټه کی کنه او به وای چې ما نه دي کړی الله وای ولا یکتمون الله حدیثا او نه بچی پټولې د الله نه هیڅ خبره د الله نه بده هیڅ خبره پټولې نشي چې کنه دی وای چې ما اوس دلته راځي چې د الله نه به خبر نه پټای او بلکې بل ځای کې براشي چې دی به توي والله ما كنا مشرکین قسم په الله مون خو شرک نه کړي نو الته خو پټای سورته مخکې بل یو صورت کې راځي نو هغه کې به وای مونږه خو شرک نه کړي او دلته وای چې نه به پټای نو جواب دا هغه یو ابن عباس ته کړ چې مختلف حالات دي بعض حالاتو کې اولو حالاتو کې بده پټ کی خو بیا به ته پته ولګي چې دا خو نه پټیږي نو بیا به ځکی یا به راکاره کی یا دا ولا یکتمون الله دې به پټای خو پټیږي خو نه کنه پټول به نشي اته بده انکار کوي خو لیکن هغه حقیقت په الله تخرق ښکاری یا ایه الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اوس دا په اخر کې ما تاسو ته وی چې دغه قوانین دغه بد اخلاق والا خلک خرابای تا ته وی په دې قوانینو عمل وکا د عمل د پاره دار یو ځان پاک کا او دویم نمبر تو کا ځان کې وی خواله او بیداری پیدا کا دا د هغه وخت خبره ده چې په کم وخت کې نشه نه و حرامه شوی روستو خو بیا نشه حرامه شو د سره به نشه نه کې خو په دې وخت کې ورته وی چې کم از کم د نشې په وخت کې به مونږ نه کې ځکه چې مونږ کې به بیا غاړي وړي وای ښا حتا تر دې پوري تعلمو چې تاسو پوه شئ ما په خبرو تقولون چې تاسو وایي چې تاسو وایي په غیبانه پوه شئ نو تر هغه پوري با تم مونږ نه کې ښا اوس د نشي څه تعریف ته د نشي تعریفونه فقها او ډیر زیات کړی دي څوک سوي څوک سوي د نشي اسان تعریف معلوم شو هر هغه شی نشه ده چې په اول ځل تا استعمال کړو هغه ارشي ویخه چې په اول ځل تا استعمال کړو او ته ستا خبرې ګډې وډې شوې تا ته په خپل خبرو نه پويږي چې دا څه وې ما نو بس دغه چې څه دی دغه نشه ده ها پوه شوې دغه رنګ چې ستا په تک کې حرکت کې تروانې په لار باندې او په حرکت کې د سراغه ګډوډي رااله سر در باندې څه شو لګ ګډوډ شو نو پوه دې دا څه دا نشه ده بس دا تعریف شو قران وکړو وانتم سکارا او په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې نشه حتا تعلموا ما تقولون حتی چې تاسو پوه شئ په خپل خبرو باندې نو چې کله په خبرو نه پوهیږئ نو بس پوه شئ چې زه نشه ما ولا جنوبن خو په اول ځل مې ته وې ځکه چې بیا ګام چې سړی شراب هم څکي بیا وروسته پوهیږي ولا جنوبن او نه په داسې حال کې مونږ ته نږدې کېږئ چې جنوبن تاسو صحیح په جنابت کې په جنابت کې په غسل کې الا عابری سبیل مگر کچریه تاسو تیری دن کی پلار باندې ک پلار تیری کی مسافر او بیا په جنابت کې وی نو خیر هغه حالت ته مستثنا دی بیا پکې مونږ کولې چې وسنګ به کې هغه حکم رست راځي په دې نه مخ کې وای ولا جنوبن او نه په داسې حال کې چې تاسو جنابت کې حتا تغتسلوا حتا چې تاسو غسل وکړي وان کنتم مرضى او که چرته وای تاسو مریضان ټول چې او داس ماتي سي سيزونه دي ټول پکې راځي خو لیکن دا یو ذکر کو ځکه په دې کې فوري او داس تا سړی وي چې او داس نو کړي او جا حد منکم من الغایت او لامستم النساء یا تاسو مسکری خود لرا مسکول د خود سره مراد دي جما کورواله تر مراد دي خپل کورواله سره د کورواله وکړو فلم تجدو ما ان نو نمو می تاسو او بو فتیمموا سعیدا نو قصد کیدا غخوري طیبا چې غ پاکوي ها او بد مومي یا او بچ کوم دنو مومي خو لیکن دا خبره ده چې او بسري هغه تعلقین دي ته بیماری نس چل بو کې قص د خاورې بو یو کې طیبا چې هغه پاکه وي پاکه خاوره مطلب دا ده ازمکا د ازمکه خاوره چې کوم ده هغه باندې بسو کې تیمم بو کې خاصنګ بو کې فمسحو بی اوجو بی وجوهکم نو مسح بو کې په مخونو خپل باندې پلاس سره پلاس سره بلا سه مسحو کې صحیح شو و ایدیکم پلاسون باندې به مسو کې پلاسون باندې مسو کې خاور بچ کوم دې پاغي باندې بمره ولګي او دا غي نفس بچ کوم دې په مخ باندې اول او بیا په چا باندې پلاسون باندې پوه شو ا دومره ډیر پکې نشته لکه په پوله کې وم ګوتې وي او په دا کې نه نه خبره کیږي پکې نشته بس دا د مخ دغه د راګیر په وخت دا وشو ښا دا ستا مسو شو نو تر دې پورې سکل د منافقانو خصلتونه او بیا دا غینه پس د منافقانو د دغه خوینو نه د بچ کېدو لارې تا ته وخولا چې د منافقانو د خوینو نه بچ کېږي خدان پاک ساته او دس کوا غسل کوا او دغه رنګ کې نوی تیمم کوا ځان پاک ساته دویم نمبر ځان د نشو تماشو نه بچ کا نو دا دغه د منافقانو خوینه به درکې ناراضي او که چیرته دغه دوه مرزونو کې ته مبتلا یې چې پلیت ګرځي او دغه شانته چې کوم د نشې کې نو بیا به تا کې د منافقانو دا خوینه راضي